نو دلته د دوی می د درې می ډلې بیان چې زوالین دي منافقان دي او دا وی پنځل صحوال او حکم دنیاوی او حکم اخروی ومن الناس بازه د خلقنا چې منافقان دي منافق چاته وای او په حقیقت کې و به کافر د دیو سرداران بیا درې کسانو په مدینه کې عبد الله ابن ابي ابن سلول دیم مصعب ابن قشير دریم جد ابن قیس دا درې د دیو مشرانو ومن الناس من يقول آمنا وای چې مون ایمان راوړې منافق کنه فقل يربو د خادمای هغه سورنګ د خادمای د سورنګ د پاره دو سړي یوې سړې ته نافقا وای بلې ته قاسعا وای مړه دا څه کوي یارا د ښکار ډیر مشکل دی نه نه بوزي په یو سړی ته واپس یاګر را لټه او ستا خیال بدای چې دلته پراته اینو عرب د دې ښکار کوي او دا بیا په بل قاصعه سړی په هغه باندې نوتی وتلی به ایسته وتلی لور زکی دا په هغه سړی روانه ته په سر رواني رواني دا په قاصعه باندې وتی ایسته وتلی الا لکه دا چرته ورکه شو خدای والي اب قاسعه باندې استتلی دې ته ویل شي منافق منافق ته به شي داسې دی او شی به بل شانی یا الله ته به دلته ګوره او شی به په کښو ملاکن باندې و پناه شي یا الله دا څه شی دی نافقه او بل څه شی قاسعه الناس اشتقاق د لفظ د انسان ومن الناس د خلقنا ناس د دې په اشتقاق کې څو وجوه دي یو انسان په اعتبار د اشتقاق سره څو وجوه دي پدې کې چې دا د سن مشتق ده ځکه خو نبی علیہ السلام ویل لا خیر فی من لا یالف ولا یؤلف هغه چا کې خیر نشته انسان نه دی کنه چې نه په بل سره د تعلق نه د سره د چا تعلق دا خو بیا وای ډنګر دی نو انسان ته انسان ولې وای لیستناسه بمثله صرف الغیر عما یقصد یقصده بحیله ته غیر د یو کار نه واړې خو په طریقې سره هغه په ځان پویا نشي عاجز تور سره چل وکي تور سره ټکی وکي یخادعون الله دیو ټکی کوي د الله سره ودا بنده ورته وای کیف اعودک وانت رب العالمین زما مولا زو استا بیمار پورسې لا څنګه راغلی وي او ته رب العالمین پتا خو نه جوړتیا بیماری نه راځي نو الله ورته واجبہ خبره وکي وای به زما پلان بندنا جوړا وما يشعرون او دیو نه پوهیږي یخادعون الله ها یو سوال صرفی پتا سورازی مخادعه کم باب ده یادی درته هله کته دی بایم فعاله ده بایم فعاله ده چا د پر راضی تاسو وای شرکت د پاره شرکت څه معنی ده هر اورا ز په غله پسې لاړم نو عاقب ته خو بایم فعاله ده نو غرزه غله پسې شوم غل ما پسې راغې نه نه دا خو نه ده من ز په غل پسې لاړم نو دا کله کله بایم فعاله په معنا د نفس فعل سره ای یا لک قاتلک الله قاتلک الله په معنا د قتلک الله الله دې قتل کا نو دلته یو خادعون الله وبال د ټګي با دیو ته واپس کیږي لئن وبال الخداع راجعون علی وبال د ټګي با دیو باندې واپس کیږي قانون دا یو متل دی زبردست عربی متل دی من حفر بئرا لاخیه فقد وقع فيه چا چې پرور تا کوې او کنستو ځکه شعور په ساروي کې شته ګړنګ تلاړ شي نو ځان په شای کې یې ساروي اولې د دې ګړنګ نه دانګ نه ساروي وای غر کې غم کته کنه دا ګور اوس غواته د کوس د د د پل لغوا بوزا پته نه لګي د غوا په زړه وسې تیری دا غوا سره نه پوری وزي سره نه پوری وزي یو طبيب قسم پر رب ذل جلال خوري چې چا ډوډۍ خوراک د کم او صحیح جویا وای چرته د په مایده باندې با مایده باندې د چرته په ژوندۍ کې خراب نشي روره سبب کو تاسو نه وای چې موږ اسیم د خپل میدان کار غسته دی الله دې خیر وکړي بس ایو کس ویلې موري چې غټې مې په میدان کړ دی اوس وساسیم خراب شو ګډوډواله په خوراکي ورځم دا ترتیب فنشته موږ چې څه شی وخوړ اشرف علی تانوی رحم الله تاسو ګورئ کنه ای په بشت زیور کې دالی کری په پلانی موسم کې ودا شي خوري په پلانی موسم کې ودا شي دنیا دارو د اسباب دی ګوره خپکیږي ما یو انسان وای زبا ګټه خرمه والله به را دارو کې دا دارو کېږي نه ته ته باندې بشکندړ الله را ولي خلک ورستو دا تا ته چا ویلی ګډوډواله په خوراکي وجنه اتبا وای طبيبان چې کم شی سریع الهضم زر هضمي کی تبه دا مخ کې خوري کم شی چې هضم لګرست راځي نو تبه هغه ورپسې خوري لکه مثال په تور ریجه زر هضمي کی تبه دا مخ کې وخوري آیت بلار کولاوی مشکلات به ته بخار بنه جوړیږي تا مخ کې ډوړای او خړلا لار دې ورلا بند کړه دلته سوري جا عجزا اخو زر هضمي کی ځان لار نو په دینه و بخار جوړیږي نو تبا تبا کیږي اتبا دام لکی چې فاکهه میوه مخ کې خوراک پکار دی ځکه دا زر هضميږي او دا قران نم دا معلومیږي واعدت لهن متکئا سورۃ یوسف کې د عزیز مصر د مصر زنانو اول د میوه انتظام وکړو میوه اول خړل پکار دی ځکه دا سریع الحزم دا دا بزر حزم شي نو ورپسې ماشاءالله کله کډوړی الله دې تا ته روزي کی ګډوډواله په خوراکه دریم نقصان په امزجاو کې چې کله ستا په مزاج کې نقصان پیدا شنه ته به بیمارېږي حرارت دی الله په دې بدن کې سلور مزاجونه پیدا کړي حرارت دی نو برودت دی نو یبوست دی نو رطوبت دی ګرمواله یخواله وچواله او لوندواله کله چې دا درې څلور وړه مزاجونه برابر وي انسان ټیکی او کله چې یو مزاج په بل باندې غالب شنه انسان تباہ کیږي نو دا سلور سلورم ضعف د بدن په اعتبار د عمر کډیر ټیک انسان می خو چې کله بډاواله راغې بډاواله مستقل بیماری ده ناسبه بیماریږي خروره کده دې مرزونو په وخت باندې علاج وشو په صحیح ډاکټر ورننو د حیات دنیاوی نه بلاس وینځي او اخر به مړ شي د مرض روحاني د پاره هم څلور اسباب دي نو روحاني مرض چې سړی روحاني بیمار دی یو ضعف التحقیق کله چې ته تحقیق په دینی مسلو کې نه کې ستا تحقیق کمزور دی نو تبا غر کېږي دیم شک او اشتباه کله چې ستا شک د الله په باره کې راغې د قیامت او د آخرت په باره کې راغې تبا غر کېږي دریم ضعف الاعتقاد چې ته په عقیده کې کمزورې شوې څلورم ظلمت د حرس د دنیا چې د دنیا په حرس کې مبتلا شوې نو تبا اوس غر کېږي خود دې امراض او علاج که په قران او سنت باندې ونشي نو دا سبب بشي د زوال د حیات اخرویه تانه بجوند اخروی سلب شي معنی جنت نه به محروم شي همیشه د پاره بستا د جنت نه محرومی نصیب شي الله دې زمونږ نصیب کړي الله دې فاغه او واقع واوري عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق ناس ته محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په خر باندې تیر شو پیدا आवाज وکي محمد خر دې مان لری شړا استاد دې خر د وجه نه ماته د دې د بدبوې نه ماته تکلیف را ورسې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم له تر ډیر غم ورسید چا ویل یا رسول الله د معذور وګڼه کله چې ته مدینه ته نه راغلې نمنګ عزم کړو ټول مدینه والو چې ان نتوجه الرياسه چې موږ د خپل رئیس کو خپل بادشاہي کو محبوب چې تراله نو دغه هر څه د خاور سره خاورې شو د په دې باندې غم زده ده ته د پروا مساته دا همیشه غم د عبد عبد الله ابن ابي ابن سلول سره ولګي فی قلوبهم مرض پړونو د دیو کې مرض ده وعلامه نصفی وای چې فساد دا او چې دیو د مسلمانانو او د غیر دینو په میانس کې د غیرو په میانس کې باوړې راوړې کولې جاسوسي با کولا جامع مطلب دا شه چې د کفارو د مسلمانانو ترمنځ جاسوسي باندې کوي چې دا سبب ګرځي د امن د خرابې دوه د پاره حدیث کې امرازي نبی عليه السلام وايي زما امت بدریا بیا فرقه شي ټول به په جهنم کې الا امه واحده یو ډله به په جنت کې صحابه من من هي یا رسول الله دا وسو کی قال ما انا عليه واصحابي اگر ډله به چې ز په کومه طریقه زما صحابه په کومه طریقه دي چرور دی خو ایمان داوا خو کوله کنه نو څنګه الله امینو ایمان راوړی نو معنا دا دا چې وا د خپل مسلمانا امینو د زړګي نه مؤمن شي یاول امینو الله الله عظمت شان د صحابه د دې آیات نه معلومي الله د صحابه دفاع په خپل کوي عظمت شان د صحابه دا ډېر طویل بحث دی پتور د مشت نمونه خروار د سو حواله یاد کی ځان الله جامع خبره زمونږ شیخ الله دې دغه په قبر اربها کربها رحمتونه وره شیخ د شاپور اے په افضل التراجم کې کړي چې مسلمانانو عقیده د مسلمانانو دا ده چې صحابه د صحابه او صرف کارنامې د خیر به مونږه یادو چې مسلمانان تیز شي په تابعداري د دیو کې او دا وی بدای د بیانولو نه خپل جبه بند ساتو چې مسلمانان بدګمان نشي وګوره افضل التراجم سلورمه صفحه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته غره پیړی ویلې اقوال د علماو شرح د مواقف کې لیکي واجب د تعظیم د صحابه او ټولو دغه د عیب نه ځان بچ کول ځکه الله په خپل کتاب کې په څو ځایونو کې د صحابه او صفت کړي فی غیر موضع من کتابه په څو ځایونو کې د صحابه او صفت کړي شرح المواقف 405 صفحه وګورئ هارون رشید دور دی یو جلالی بادشاہ د دنیا تیر شوی د هارون رشید داسې زبردست سترګې چې یو ځل بچا ته سترګې راواړولې د قهر په نظر باندې نو دا هغه عجز نه با ټول بدن به په خلو کې ډن ډن شو نو یو ځل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې هارون رشید د خلې نه سووتل عمر ابن حبیب یو لوی عالم دین او په دا دور کې او خطبه ول واستلا او په خطبه کې د ابو هريره صفائی بیان کړه شان د ابو هريره بیان کا هارون رشید ته ټک پټه خبره ورسېده چې عمر ستا خلاف حکم هارون رشید عمر پسې کس ولېګا جلات تیار ودراو عمر پسې کس راغې وی عمر غسل وکا عمر چر روانېږي نو مرګ ته په تیارې سره راشه عمر ته هم پته وا چې دا زما د ژوندۍ اخرنۍ لمحات دي غسل وکا خوشبو ولګول او را روان شو وکړه چې په دروازه را نه وته هارون رشید د غضب سترګې راواړولې و عمره ته زما د خبرې خلاف کې د عجیب تاریخي جمله د خپل نویستا ویا امیر المؤمنین که صحابه محفوظ نشي نو ستا قران او حدیث به محفوظ نشي ولې قران او حديث کوم ته په ذریعہ د صحابه راغله دا خو سند د قران او د حديث دی نو که صحابه محفوظ نشي نو قران او د حديث نه به حفاظت پورته شي دغه جمله یې ویله هارون رشید سترګې ښکته کړې وی عمر الله دې تعالی ژوند درکې الله دې الله دې تعالی ژوندۍ درکړي لکه څنګه چې تا مال ژوند راکا یا خو جلات ودرولې او یا لزر درهم هغه له پینام کې ورکړي په اعزاز او په اکرام سره هغه واپس کو دا امر زما خو خیال دا چې صحابه د عام خلکو په شان دي امر صحابه خو صحابه دي کرتبی وګوره 298 میں صفحه 14 جیل کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله لیکي چا چې تان وکړو په خلافت د یو تند د صحابه نه ده گمراه ده من حمار اهله د قرانو خرن هم دا بدتر ده وګوره مجموعه الفتاوا 153 صفحه دریم جلد کې و دنیا والا او صحابه خو هغه خلق دي چې دا وې د عظمت دا وې د شان دا وې د دبدبه دا وې د احترام قائل د زنګلي ځانور هم دي دنیا والا لا سکے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دور دی یو شهر چې داغه نوم قیران قیروان یو ځنګل دی پای کې یو خار دی قیروان او دغه دغه خار په افریقا کې آباد دی د دې خار د آبادی متعلق په تاریخ کې سرداسي راغلي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ عقبه ابن نافع ای گورنر د افریقې کا سالار د افریقې کا او امیر دغه طرف کا او یره چې عقبه ابن نافع لاړ شه او قیروان علاقه کې په دغه ځنګل کې د مسلمانانو یو چاونۍ جوړه کړه د مسلمانانو د پاره چې د امد رفت د مسلمانانو د تګ او دراتک د پاره یو ځای کله چې دا حکم عقبه ابن نافع ته ملاو شو نو مسلمانانو ډېر په حیرانتیا دې ته قتل چای کې خدا سي ځنګلي ځانور دی چې په دې ځنګلي ځنګل کې چا قدم نه دی خو دی دا سي زهريله سي زونه دی چې څوک تل دنو هغه روغ نه دی راغله دا ناممکنه خبره ده خدای امیر امیر المؤمنین حکم ونه حضرت سیدنا عقبہ ابن نافع چې د افریقې گورنر دی هغه د ځنګل ته ورغی او په یو کیناره باندې ودرېدو یو عجیب خطبه ویلا د ځنګل هغه ځانور او ته هغه حیوانات او ته ټول مخاطب کړه عجیب شان د صحابه و دی موږ صبر خلق نه یو موږ د بل چا مرګري نه یو بلکې موږ د محمد عربي مرګري یو ارحلوا عنا زي زي کوچ کوي زنګل خالی کوي ان نازلون موږ د زنګل ته کوزیدون کیو په یو مین کې په سو سکند کې ځنګل خالی شو او چاونه یالته جوړه شو د مسلمانانو قیروان هغه شهر دی چې د عقبه ابن نافع رضی الله تعالی عنہ په وجه فتح شوه هغه تختای کې بهر لیکل دی عقبه ابن نافع چې دا د مسلمانانو سالار او دلته راغلی وو د صحابه د عظمت د ځنګل ځانور دغه قائل دي تو از حکم داور گردن نپیچ گردن نپیچت زی حکمی تو هیچ تدا اللہ نه خپل غاړه بل طرف تمام موړه تمام سبا تمام دنیا والا با الله ستا غلامان وګرځي دا څه وجوا عقبه ابن نافع سره بل کم قوت او ایمانی قوت هغه ایمانی आवाज د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مرګریت مرګرتوب واسطه ور کوي موږ د نبی صحابه یو سفینه چې باغ ځنګل کې د ازمره راغې کړم به ده د ورته واز بریا زه غلام د محمد رسول الله سفینه یم موږ نه لار ورک شوی وای ازمره راغې او خپل اوګه د تخکت کړه او د روان کا کله چې د ځنګل نه دی ویستو او هغه زبردست لارې ته ورساو نو واپس راته حم حم आवाज وکاو ګویا چې رسختی ته اخلي چې د الله د نبی صحابي ز زمانه اوس رسخت شه دا سو جواب دا د نبی صلی الله علیه وسلم او غلامی ور سره او صحابیت ور سره وای خدا ان سے راضی و راضی خدا سے هغه درویش د زمانه ابو ذر بیا څوک ویني هغه سلمان چې په نبی باندې مین هغه سلمان به څوک پیدا کی شان د صحابه او مقام د صحابه په تاریخ باندې تله بلکې په قران او سنت باندې وتلا د دې طلب قران او سنتي زکه سره زر خلق د ټماټرو په تله باندې نه تلی بلکې د سرو زر خپل جدا تلای ډېر کتابونه په شان د صحابه لیکلي بازی داری طریقه محمدیه وګورئ 75 صفحه کمال کړي شرح عقاید 168 صفحه کې وګورئ دی وای آیا موږ داس ایمان راوړو لکه څنګه چې دی بی قفانو ایمان راوړی الله خبردار شه یقینا دیو هم دیو دی قمقلان قمقلان په آخرت کې دیو دی ذکر ان من با آخرته فی دنیا هو چا چې خپل آخرت په دنیا خرج کو فهو السفی قمقل دے دے زکه اخرت د دنیا په مقابله کې خپل اخرت خرج کړه کما کړ زکه دنیا خو فانی ده او اخرت باقی ده ما عندکم ينفد و ما عند الله باق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوتر ولیدا یو اول نوجوان ولی کوتر پسې وو نبی علیہ السلام وی شیطان ان تتبع الشیطان شیطان دی او شیطان پسې روان دی ګوره کوتر ته پیغمبر خدا شیطان وایا اغه نوجوان ته شیطان وایا چې صرف کوتر ښکارې مقصدو دینه پرې خو نو شیطان کله کله دیتا موایی په قران کې د شیطان اطلاق په څو اشیاء باندې کیږي شیطان عزازیل ته موای دا عزازیل نه دی لکه عزازیل پیژنې الله دې تیمو محفوظ وساتي دا غټ ادم علیه صلوات و سلام سره چې بکیړه راغلی او بیا جنت نه راغلی او شه اوس په دریاب ناس ته لغړ سټه پر لخر لیږي هغه ته عزازیل وای خپل نوم دغه عزازیل دی مشهور په شیطان ذکر دی چې کار یې د شیطان دی نو کله کله الله قران کې شیطان عزازیل ته ویلي سورته بقره 36 نمبر آیات کې کله شیطان مطلق وسوسه چون کې توای ک جنی وی او ک انسی وی بقره 102 نمبر آیات کله غ سرکش شي پیری ته الله شیطان ویلی سورته بقره 268 صفحه څلورم جاسوس چې وړې راوړې په مسلمانانو کې کوي ستا خبره ما ته رسي زما خبره تا ته رسي خلک وای پلانې ترورې راغلي وې ترورې نه د شیطان راغلي اوس بستا د کور ټول بیتونه بل ته رسي ابای راغلي وې ابای نه د بل څه شي دا جاسوس چوړې راوړې کوي وای پلانې ماما راغله وو نو دا خبره دې څه وکړه نه ماما نه ده کوکا ده شیطان دې الله دې موږ محفوظ وساتي چې د مسلمانانو په میانس کې وړې راوړې کوي دته قران کې شیطان ویلي زنه وایم ګوره قران ویلي چې دی وا په جهنم کې وي التبا د جنت دروازه کولاو شي نو دی وای یو چاپه وای یارا چې که خیر مونږ ته کولاو شو منډه منډه منډه منډه خړ خړپو سے لگاوا کیا بات ہے کلا ولېګا کلا پاسا شینال ته نږدې شي کړپ شي دروازه بیا بند شي هاي ونشو اوس بل طرف ته بیا کولاو شي دی عجزانان بیا غ طرف ته منډه کی دی ته ویل شي استهزاء الله یستهزئ بهم دیمنه مونږه دا ذکر کړي مسلمانان به پروز قیامت کې قران والا به پروز قیامت کې رواني الله دې قران والا کې او د عربو په خبرو کې داسې خبرې ډېرې شته لعمر ابن کلثوم وای الا لا يجهلن احدنا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین من باندې د څوک جهالت نه کوي فنجهل فوق جهل الجاهلین منګه جهالت د ټولو د جاهلانو نه پاسه جهالت دی را مون سره ولې خلک جهالت کوي تجارت سره ربح ګټه ذکر کړه د ته ترشیح وای تلخیص در د یاد دی طالبانو کیر څه درنه ها تجارت چا سره مشابه کړه ها د دې دا معاملې د چا سره مشابه کړه تجارت سره د ته تخیل وای تجارت سره څه شی مناسب دی تجارت خلک سره کوي ګټلا نو دې تاسو ویلې شي په علم بلاغت کې تلخیص مختصر المعنی مطول څه شی ورته وای ترشیح فما ربحت تجارتهم